نو په دې آیات مبارکه کې اتم حکم نه حبس المتهمین چې په چا باندې د بدکارۍ تهمت او دا غلګي نو هغه قید کوي په کور کې بند کوي تر دې چې الله دا د پر سهل روباسي سلام روباسي امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې وایي کله چې الله رب العالمین په مخکې آیاتونو کې دا حکم کو دا بیان کو چې زنانو سره د احسان کیږي خصلوک دی نو ستدي آیات کې راوړي چې غردان په خصلوب کې یو حکم نه چې په دای باندې د تغلیظ او سختی وي کله ګناه او د بے حیايي کار ته نه وته نو د دې هغه سزا چې هغه دا په حقیقت کې د دې زنانو سره احسان دی چې پاک دامن پاتې شي کله چې حیاي د بدکارۍ کار وکړو نو څلور ګواهان په مقرر کړي او دا ګواهان د زناري نه ونی زنانه ته د ټولي دنیا راجمه شوي او د ګناه تهمت په چا باندې لګي او دا وایي چې موږ په بدکارۍ باندې دا فلانې کتلې فلانې زنانه موږ کتلې نو د دې ګواهي معتبر نه ده چې نعوذ بالله چې یو زنانه د بدکاری او زنا سره لنده شوه او گواهی و پاره وشوه چې سلورو کسانو دا تستر ویلي دلی نو دا حکم چې دا به کور کې بدول شي او دې له بدوتو اجازه ني چې د کور نه وځنا ترار پورې ودا په یو کمرا او کور کې بندې تر دې چې مرګ پیراشي او یا الله دې د پاره بد سلام واسي نو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې دا آیات منسوخ دي چې بدکاریو کنه په یو کمره او کوټه کې باندې بند کړی دي تر دې چې مرګ ته راشي او یجعل الله لهن سبیلا الله د مسلې حل رسته سورې نور نازل کو پاره کې احکام بیان کړل چې جناکار کړي او جناکار زنانه چې کله غیر شادي شوه نو هر یو پدې کې سل کوړې وهي او کنه شاهدی حضری او بستاری وکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما واده کړه سره او واده کړه زنانه چې دا کارو کې نو سنسار کوي په کام ویلې حدیث د صحیح مسلم کې مراغلی عباده ابن صامت رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا دا حکم تاسو زمانه واخلې دا خبره زمانه زده کړئ الله رب العالمین د دې زنانو لپاره لار ذکر کړی دا لار رئیس دی نو او يجعل الله لهن سبيلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله د غلار مقرر کړی دا او دا حدیث کې بیا دا د سرفل کې شایي شو د مثل کورې وي او رجم کې وي سمسار کې وي بعض اهل الظاهر او د ځنې اهل اهل علم د دې حدیث په ظاهر باندې عمل لکه شادي شده چرته بدکاری وکړ نو اول وصل کوړی والی شي دا غي ضرورت به په کام باندې سنسار کوي تر دې چې مړ شي عالم جلان نوم نقل دي یو کس بدکاری کړی و یو زنانا او بساری کې ثابت بن علی رضی الله عنه اول حکم کړو سل کوړی واله شو هغه زنانه او به حکم کو پکانو شې شو رجم شو او وی فرمایل جلستها بكتاب الله ورجمتها بسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې مثل کوړی واله د الله د کتاب حکم دی چې الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده الله وی بدکار سره او بدکار زنانه چې زنا په ثابت شو مسل کوړي وهي او د الله په قانون کې تاسو نرمي نه کوي ولا تاخذكم بهما رأفه في دين الله الله په قانون کې ولې نرمي مکوي چې زړه په خطا کې او جمهور علما ائمه اربعه دا وایي چې نه شادي شده د پاره به صرف رجم وي سل کوړي په نشتا دا ابتدایي حکم وو ځکه صحیح حدیث کې راغلي یو صحابي دا غره ګنا شوی و ماعز ابن مالک الاسلمي رضی الله عنه او صحابه کرام دا الله نه دمر یریدل حدیث د بخاری کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدا صحابي راغی ورلوې چې زمانه ګنا شوی ما پاک کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ بل طرف لواړولو نو دې د مجلس ته بل طرف نه راغی یا نبی اسلام نو زمانه بدکاری او ګناه شوی ما پاک کړ الله قانون په ما جاری کړ بیا چې نبی اسلام مخ واړولو سلور پیری په خپل ځان باندې گواهی وکړه چې زه د دنیا تکلیف برداشت کولای شم خو د آخرت سزا لرم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له دې وګورئ چې په نشه کې خونه نه چې د نشې په حالت کې ځان په ګناه باندې بدنامي صحابه کرام وې نشې په نشه کې نه دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې دا شادي شو درې او بار وباسي سنسار کوي نو په کانو باندې مشتو سنسار کو تر دې چې په دې حالت کې وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د د د رجم دا غزین غمزدا او په خفغان کې را روان دی د بعد تخانونه دا خبره نبی اسلام واوري چې یو بل نبی ګور الله په پردا جوړي وا او دا الله غ پرده ځان نه پور ته بس معافي به غوښته وي نبی اسلام ګور له بخنه غوښته خبره به ختمه وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلار مزل کولو چې سمزل وکړو نو یو مردار پرته و نبی رسول الله فلانه فلانه څه شو ویږي دا حاضر یو ویرا کې دې مردار له خوراک کوي دا خورای او یو قربان دې نه کوم څو خوراک کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي تاسو چې اوس د خپل رور پسې کمی خبرې کولې نو دا خبر نو تاسو له دا مردار خورل بهتره او زما د الله قسم چې ما عز رضی الله عنه د جنت په نهرونو کې سری او خدا ته توبه ویسته ته زما په امت باندې دا توبه تقسیم شنو دا غي ما فی الله وکي نو ما عز رضی الله عنه چې دا شاهد چې د صحابي دی غلطي کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تل کوړی نه دی والی بلکې سنسار کړی دارن یو صحابیه و غانبیه ورلوی په احادیث کې راغلي شادي په دوه نو کارو باندې په دې ترتیب سره سنسار شوی او رجم کړی شوی دا نو جمهور علما د دې نه دلیل نیسي چې شادي په د ګناو کې نو اول به سل کوړې نه بس دغه حکم دې چې رجم کیږي بس سنسار وایي او دا د دنیا غ سزا ده بس په آخرت کې ورله الله بخنه او معافي کوي په دې باندې یا دا غدو الکان او نارینه مبارک دې چې بسپېلی او دیواته توکي نو پایات کې راوي چې د ضرر او سوي تکلیف ورکړي کدا اذیت او ضرر په وال سره که په وجلو سره یې که په رجم سره یې په دې ټول سزاګانو کې قاضي او حاکم له اختیار دی کچر طالبانو بدکېلی وکاله وادت وکړو او هغه باندې دا خبره ثابت شوه نو کوم چې حکومت وقت دی قاضي دی غل اختیار دی که صرف ملامت کوي او کنه سزا ورکوي وي او نه کوي یا وجني رجم کوي یو غر نه خېږي او دا غي نه راغورځي تخته یا دی یو دیوار سره ودري هغه دیوار سره ودري دا ټول طریقې د صحابه کرامو نه ثابت دي او دا څه حد پکې نشته لکه څنګه چې په زنا کې حد راغلی دی چې غیر شادي شو دوی نو سل کوړي او که شادي شو دوی نو غلن نه امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وایي وای په دې آیات کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قرار دلیل دی چې انه يعذر في اللواط ولا يحد چې لواط او بدخیری الکانو نارینه وکا نو په دې کې تعذير دې تعذير دی لوي چې نور خلق به د سزا باندې یاري هغه کې الله حکومت وقت له اختیار ورکړي چې هر نمونه سزا ورکړي مناسب ورلګني نو سزا ورکړي او یا دا د غبو زنانه مبارک دي چې په عربي کې له سحق یا سحاق وي یو بل سره دې ته کوي نو په دې کې زورنا او ملامتیا او د دې لپاره سزا نه که زنانه او بدفعلی او که نارینه ورسره دي نو د هغې سزا په مخکې ذکر شوه یا رجم دی او یا سل کوړي دي او ورسره زورنه او ملامتیا نه او کنه توبه ویست نو ملامتیا بیا مکو یو حد نشته که چېرته زنا چاوکا فاعرضوا عنهما نو مخواړوي د دې زور نه ملامت کوي ما کتوبه سره بیا ملامت کوي ما اگر چې په توبه سره حد معاف کیږي نه په دې جبه غزور نه مور کوي بار بار ورته ګناه مرا یادوي